هذا دا مبتدا ده بیان قول شارح دا به خبر شي دا قول شارح په اعتبار د مضاف خبر د مبتدا محذوف د پاره دی یعنی مبتدا ام حذف شوی ده او مر المضاف ام چشتي طالبانو حذف نو بدای هاذا دا بیان د قول شارع دی دا خلاص اوس طالبانو قول شارع لاندې نقطه وایي ویلما فرغ چې فارغ سو مصنف د بیان سره د کلیات خمسو چې مبادی د قول شارع و نو شرع شروع کی په بیان کې د قول شارع فقال باره د شویل قل القول شارح دا خبره وکړه لوړه بیا بل نقطه د طالبان کاغه تی نه ویني قیل بازوی و امراد په قول سره ها هنا دلته هغه لفظ دال مراد دی د قول معنا دا ده چې هغه لفظ چې دلالت کوي دا معنا ده لفظ دال معنا ده طالبان لا ندی مراد د قول څخه هغه مصطلح د قوم دا قوم په اصطلاح کې قول چشته ویل کیږي هغه نه دی مراد ان ازما مراد دی دا مصطلح څه د قوم او مرکب قوم وای وای د دې قول معنا مرکب دی ناچت وای دلته د دې قول د مرکب معنا نه د مراد د قول معنا چې د هغه مرول دا چې شری طالبان دا لفظ دال دی ولی لالا یخرج چونوز هل تعریف اغه تعریف کول په فصل وحده یواز او په خاصه وحده یواز یواز په فصل باندې یواز په خاصه باندې تاغه کې تعریف کړي چې دا ونوزي ولی هغه خنو مرکب نه دی مفرد دی طالبانو تی به فوسلس دا خلاص والجواب نو اندادی تعریف بهما په دغه دوه باندې چې یوازې په فصل یا یوازې په خاصه وي د هغه قوم د خاصه جواب هغه دا دی چې دا ضعیف دی لا یقول به کثیر من المنتقین په دې ډیر د منتقانو څخه قول نکړي دا منتقین علما نه دي هغه قول په دغه باندې نکوي چې دا مرول تعریف په مفرد سی وي ولذا دغه وجه قال ویل شیخ رئیس ابو علی ابن سینا وای تعریف بالمفرد دا ندر خداج دا تعریف کول په مفرد دا ندر نادر دی خداج ناقص دی ام نادر دی ام ناقص دی نو دا نادر ناقص باره په حکم کې د معظم وی طالبان نو دا تعریف نه دی نو وهین اذن په دغه وخت کې نو بل قول طالبانو پر هغه معنی متعارف باندې دي قول چې دی پر هغه متعارف معنا باندې دی چې هغه نو مر ول هغه مر ول هغه مرکب شي ودی وزدا مر تعریف په خاصه یواز تعریف په فصل دی یواز دا وو د قول سره ماده معنا نه اخم چې لفظ دال چې بار دا تعریف په فصل او خاصه داخل هغه د قوم مصطلح به واخم چې د مرکب معنا ده نقطه واګه تعریف په فصل او په خاصه دغه وځي هم داغه سبتای جواب وکړ چې هغه باندې تعریف اکثرو منطقینو نه دی منلی شیخ رئیس وای وای دا نو درو خداج دی په پویږي نو د قول یا د مرکب معناش دا نادر و ناقص چې ووځي نو څه تاوان کوي دی په پوسره په تدبر کې طالبانو اشاره و یو بل جواب ته ده هغه ډیر مجول ول جواب دی او پراغه ډیر ته اعتراض دی تقریبا د جلال طالبانو یو صفحه مکمله په لیکل ده د جلال هغه د شوای وای دا تعریف په فصل یواز یا دا تعریف په خاصیه یواز دا نه وځي د قول معنا دا مرکب چې ام نه وځي ولی په دا فصل چې یواز تعریف کوي یا په خاصیه دا ام وای په مرکب دی ولی وای نو چې تعریف په فصل کوي د یو چا چې انسان دی یوار به داغه تصور به وجما کوي بار به په جناتک چش کوي تعریف کوي نو عبارت ترکیب د هغه وجمع او د دې چا راغی د دې فصل سره دا یې مرکب سی په فوسرت او یاد شي وای وای وای دغه تعریف په مفرد کې ا مفرد خو مشتقي وی طالبان مشتقي خبره هغه ذات صفت واروي نو ترکیب کې راغلي دي طالبان تی په فوسرت د شي جواب ام الته سوي دي چې دا مر په جلال چې دا تعریف په مفرد باندې دا نه وځي که د قول معنا مرکب هم کې نه وځي لیکن دا خبره طالبانو بیرته جلال رد کړې ده هغه اوله خبره خېدي چې رد کړې ده چې دغه تصور به وجما خو د تعریف د پاره غواړي نو کاغه تصور به وجما او دا تعریف په مفرد سره یو ځای کې بار تعریف په مرکب بولی نو خدا تعریف بیا مرول د مجهول مطلق پوسو دا به وجما تعریف د معرفت خدا دا د فار وی چې تعریف تعریف شي نو باید بارن و مرول ګر سره دا د مجهول مطلق تعریف نیول دا غي دی کنه دی او مر ویل مر هغه مشتقی چې مر ذات صفت دی د ترکیب دل صدغه ترکیب مراد نه دی طالبان سی به فوسرت نو خیر صدق شوی چې دا تعریف په مفرد باندې تاسو جایز نه بولی یا صحیح نه بولی یا منبی خوش نو د قول معنا مرکب کی وجو او کېدش دی چې هغه هم داخله وي تعریف په مفرد صحیح بولی د قول معنا لفظ دال دی نو دا نه معنا چې دا لفظ دال نو مرکب دی لفظ دی د لفظ کی مرکب دی که مفرد دی دی به پوسوس دا خلاص اوس دا قول شارع طالبان قول شارع ورتوای معرف پرتوای طالبان تعریف پرتوای معلومات تستوري ورتوای دا څلور سره نمونه دي قول شارع بولی معرف بولی تعریف بولی معلومات تستوریه بولی طالبان قول شارع ولی ورتوای نو مرول بنا بر مشهور خودش مطلب دی قول معنا مرکب شارع معنا وضاحت کوونکی نو تعریف خو هم په مرکب وی د معرف وضاحت نه پکېږي دا یو معرف ولې ورته وایي د معرف معنا خدغه د تعریف کوونکی وضاحت کوونکی نو خو وی قولی شارع داغه تعریف بیا ولې ورته وایي تعریف خدا وضاحت کردن معنا د خمستری ترجمه ده معلومات تصوری ولې ورته وایي نو تعریف خو کېږي په تصوري معلومات جنس فصل به درته معلوم وي خو معرب چې انسان دی نه دی درته معلوم نو خداغه معلومات تصوري دي طالبان تی به پوسره خیر موږ ول داخې نمونه سول د قول شارع تعریف چې شي یو تعریف خدای راته کوي قول دال على ماهیت شیء کله د قول مقول شارع دی تعریف دی کوي ما يحمل على الشيء لافاده تصوره دغه تکول اشاره وای چې حمل کیږي پر یو چا د پاره د فائدہ کولو د تصور داغه لکه څنګه انسان حیوان ناتکن حیوان ناتک می پر انسان نکی حمل د څه د پاره د پاره د فائدہ کولو د تصور د چا د دې انسان دا د قول شارع طالبانو تعریف دی که ورسره مساوي وي نو خمرو داغه معرفت نه پکېږي او بل بداوي شرط یې تعریف په ګرد امر جامع او معنی وي په تعریف کې دا غواړي یا په قول شارع یا په معرف خو ګرد یو شی وي جامع به خپل افراد لري معنی به د اغیار سي قول شارع دغه شی وسنو دی وای وای الحد حد دا قول دی دال دی پر ماهیت باندې د شی حق په خپل دا قول دی دال پر ماهیت باندې د شدي دا د حق تعریف دی دا حق خو د قول شارع طالبانو یو فرد دی قول شارع خپل په ځان کې څلور قسم دي حاجی تام حاجی ناقص رسم تام او رسم ناقص د څلور سر تعریفونه به چیر چیرته اجسام خو دې ته ویل کېږي چې مرکب د جنس او فصل قریب څخه وي لکه حیوان ناطق په تعریف کې د انسان او حد ناقص دا ودی ته ویل کیږي طالبان چې مرکب وی د جنس بعید او د فصل څخه لکه هغه جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوهر الناطق په تعریف کې د انسان چې وایي دا هغه مرول حج ناقص رسمي تام بیا وجه ته ویل کیږي چې مرکب د جنس قریب او د هغه خاصیه څخه وي د جنس قریب او د خاصیه مرکب لکه حیوان زاهق په تعریف کې د انسان طیبه فوسره او مرول هغه رسمي ناقص بیا وجه ته ویل کیږي او هغه رسم ته چې بیا تام وایي نو په رسمي تام چې طالبانو هغه جنس قریب ذکر وي نو مشابهت ته حاجی تام سره لري په دې کې چې دواړه مشتمل دي پر چا باندې پر هغه جنس قریب باندې د حاجی تام سره تشبیه و د رسم ته من وزکه تام وایي په پوهیږي او رسمي ناقص ته بیا په دې رسمي ناقص وایي چې تر هغه موږ ویل موږ نو د رسم تام موږ ول په دې کې څه نقصان دی هغه کې جنس قریب ستا په دې کې جنس قریب نشته نو خو نقصان کرالی کنه رالی دا خو هغه د دوی د مکمل حج تام واجسوله د حج ناقص واجسوله د رسم تام او د ناقص واجسوله یا مطلق حد ته وجه حد وای یا ناقص یا تام رسم ته رسم ولي وایي یا ناقص یا تام هغه وجه دا دا حج تام یا حج ناقص دا مشتمل پر فصل قریب دی فصل قریب هم په حج تام کې ستا هم په هغه حج ناقص کې ستا نو عبارت د معنی د اغیار او ګرځي په دې اعتبار چې هغه فصل قریب پکې ذکر دی نو حد خو منع ته ویل کیږي نو دغه حجسام او حجناکس ام مانع دي نو چې دا منع یې په کمالي طریقه را وستل وسم عین منع وبلله لکه اغزیج مرول ډیر عدل کوي بارد عاجل پر ځای د عدل ووایه نو دا حجتام ناقص چې مشتمل پر فصل قریب وو تا منع د اغیارو راوستل اوس مې د هادین پر ځای حد ورته وایي چې در سره منع ده او هغه نور دوه چې رسمتا مناقض دي چې رسم ورته وایي رسم د شیخو اثر ته د شی ویل کیږي نو دا عرضات هم پر هغه شی باندې یو اثر وي نو تعریف په اثر ته ځکه چې شوې دي رسم یې ویل دي خیر دا خبره چې رسول اوس چې د دې حد د تعریف راته وکړي وای حد هغه کول دی چې دال پر ماهیت باندې د شی سوال واردېږي مشقق سوال دی طالبان خلاصه د سوال دا دا حد چې دال پر ماهیت د شی دی د ماهیت څخه تمام ماهیت د شمراتي او کباج ماهیت د شمراتي لکلان دي نکتی چې سره لیکلي دي مرول اغم ما تا ما یت شدی او کدش دی چې مرول کل جمله مرول هغه ماهیت دی کتا ماهیت بیا د تعریف څخه د حد حد ناقص ووتی دا خود مطلق حد تعریف دی بار به دا حد و تام ناقص ته ویشل کیږي د تام به بیا خپل تعریف وي د ناقص به بیا خپل تعریف وي دا خود د حد تام او د ناقص د مقسم تعریف دی نو فدغه د مقسم په تعریف سره حج تام وته ولې تواهات ډول دی دال پر جميع ماهیات د شدي نو حج ناقص پر ټول ذاتیات دلالت کوي یا او کجې د مایت څه د شی باج ماهیت یا ماهیت په جمله مراد دی بیا خو هغه رسم کې داخل شو هجې مرول د حق په تعریف رسم تام خو خود داخل دی خو مشتمل پر جنس قریب دی او هغه رسم ناقص هغه قسمه چې مشتمل پر جنس بعید وي هغه کې داخل شو یو هغه رسم وتی چې هغه مرکب د عرضات څخه وی ذاتی ګر سره پکښې نه یو دغه رسم بنووږي خیر خو رسم بیا پکښې داخل شو په تعریف کې د حد طیبه پوسرت موږ به دلته جواب دشو چې د ماهیت څخه د شي دلته هغه تمام ماهیت د شي مراد لکه نکتی چې اوله وی حج حج ناقص وتی ودی وزي دا موږ د حج تام تعریف کړی دی دا د ناقص تعریف نه دی کړی طالبان دا د حج تام تعریف شنو چې د حج تام تعریف دی د حج تام تعریف قورس ته بیا راته کوي وهو الذي يتركبه عن جنس الشيء وفصله القريبين نو بیا تکرار علی په دې تعریف کې د حج تام دام د حج تام تعریف عام د حج تام تعریف شو تکرار علی کنه علی وم هغه تاکیدا کړی دی د زیاده کی وضاحت لپاره د شوایا او یا بدش جواب چیار د مایت څه د شی هغه ماهیت په جمله مرادی لکه نقطه شوای وای باج ماهیت په الجمله ماهیت مراد نو چې په الجمله ماهیت مراد بیا تا ول رسم داخل شو ومدلته یو قید سره پروت دی دا معنا ده چې حد قول دال فرمایت د شکل جمله فقط فقط توري سره پروت دی پر هغه ماهیت دلالت کوي چې په جمله ماهیت یوازې به ماهیت وی بارک په جمله وی کګرځوي نو رسم تام ولو که پر ماهیت دلالت کوي خو د ماهیت په ضمن کې پر هغه مر العرجات وي امر سره دلالت کوي دلته یوازې پر چا باندې دي طالبان مر ول پر هغه ماهیت باندې دي بارنو که ګرد وي کباز وي تی به پوسلس آشه پر دغه تقدیر چې د ماهیت څخه باز ماهیت واخې په کټ توري کېږي بیا دا خبره نشي کېږي دا د وهو ضمیر نه دی طالبانو چې د حاجی تام تعریف تکې دا و هغه حد تراجر هغه حد قول دار هغه تراجر نو دغه تعریف هم بای چې عبارت د حاجی تام او د حاجی ناقص د دواړو او کله د دواړو دی دا یوازې د حاجی تام د پاره دا تعریف دی نو خدا د وهو ضمیر هغه حد تراجر دی هغه څخه موږ دواړه اخیستي ور نو دا به هم د دواړو د فارس او کله د دواړو د فار دی نو به جواب دی وو په دې ارجاع کې د ضمیر بس سنت الاستخدام طالبان سنت الاستخدام خو دې ته ویل کی چې ولا په ذکر سیوا معنا جن مراد چې ضمیر ورته راځي کې بیا بل معنا جن مراد لفظ چې ذکر دی د حق آغا غ قول دال پر ماهیت د شکل جمله مراد ضمیر چې مې ورته راجع کړي بیا نو مراد یعنی هغه قول دال پر ماهیت پر تمام ماهیت شي دا مراد نو خو استخدام به وکم نو سوال د پسو سیر یو دوه جواب هغه رقم کوي هغه به پر رقم کې ګورو طالبان نو دا یو هو دا حد نو الذي اغدي يترکب چې مرکب د جنس سره شي او د فصل سره شي دا چې جنس فصل قریبین دی به پوسلت دا خلاص لکه حیوان ناطق چې نسبت و انسان ته واخی طالبانو تی په پوسولت دا اوله اشه پر قول شارع باندې پرتا د طالبان د دغه د من اصطلاح المنتقن بعض اصطلاح د منتقنو هغه قول شارع دی کوم اصطلاح د منتقنو هغه مما یجب استهزاره نه دی چې ول بعضې د شان سته بعضې د شان دي چې د هغو حضور واجب دی هغه چا ته چې شروع په یو شي کې د علومو کوي یو د هغه څه اساغوجي و چې کلیات خمسه وه بعض د هغه څه قول شارع دی وهو دا قول شارع تعریف ته ویل کېږي وهو دا تعریف عام دی من ان يكون هدوي او کرسمي ولي لأن التعريف اما یا په ذاتیات یا به فارجات په ان کان کچیر اولو او هو حد دی او ان کان کچیر ثانیو او هو رسم دی اعلم پوس ان هاذا دا عتد بالمعنا دی څنګه عتد بالمعنا دی علامه سبق پر مخ کې باندې دشتي او هو القواعد هغه ما سبق مول ول چې مخ کې سي هغه نو قواعد التي قواعد چې واجب استهزار دا هغه لمن هغه چاله سواء كانت بدا مجهولات فسوري وي که تشديقي وي هذا دا جواب دی د سوال مقدر چې دا خبره سید کړې ده تقریر د سوال دا دی مصنف لما بین چې بیان کلیات خمسه کلمه اورده ولی راوی قول شارع بعدها ورست تر کلیات خمسه فاجاب بقوله جواب په دې کول کړی چې غرض د منطق څخه تحصیل د مجولات تصوری وی که تشتیکی وی تصوری په قول شارع حاصلی په فویر او هو هغه مر الغرض د منطق تحصیل د مجلات لا يحصل الناس دي الا په قول شارع او یا په حجت ولذال دا وز اورد راوی مستنف بعد ورسته تر مبحث ته کلیات بعد ته قول شارع راوی وقدم مسکه کلیات عليه پر دې قول شارع لأن دا کلیات ماده ده له د دې قول شارع د پاره ماده خو نو تر شمخ کې وی کبنی وی ولی لانه دا قول شارع مرکب دی من هذا دې کلیات والماده خو متقدمه وی پر شی باندې ولهذا السر دا دغه غرض د وجه سبعینه او را دراوړی دی ورسته تر قضایاو مبحث د قیاس یادش جواز د دغه سر د وجې چې پر قیاس مبحث ته قضایا او مخکې کړی دی ا قضایا چې مخکې کړی دی تر چا تر هغه قیاس هغه هم دغه غرض دی طالبان پسې پر حق توري باندې رقم پروتي طالبان دی وای هاذا دا د قبلیس د اطلاق د وصف دی پر هغه مرول ذات باندې دا یې اطلاق د وصف پر ذات کړی دی اطلاق د وصف پر ذات دا معنا دا وصف یې حمل کړی دی پر ذات مبالغه تد لکه زید عدل للمبالغه دا د مبالغه د فار دی رکم پیدا کی تا جوان کمالک پر رجل عدل فان هذه التسميه دغه تسمیه په اعتبار د دې ده چې انه دا حد معنی دی نو فل اولا انداو سما چې مستما کړی وای حاددن معنی کون کی الا دا کدا چې انه دا حد لکسر چې منعه اجازه دیروالی د غمن عدل کانه منع د بار نو فستو سمي فسمي مستماتی فحد ال جغه شو هغه من ته ورکیږي په لغت نو فلا دو سنوارجی انداس ور حد په لغت کې من ته ورکیږي وهو دا منع وصف دی قول دار دا مانع دی وهو غن و ذات دی نو فالحمل باطل دی دغه سوال نو واستقص وقول وقد يجاب كل جواب ورکول کیږي باندارک حد په اصل کې هاجدنه وادغم مدغم کې دال اول مرل په اسقاط حرکت فدال ثاني طالبان او نو دا چې حاجدون او هغه ادغام جائز ورته متوجه دي دوه حرف چې د یو جنس سره راځي دواړه حرکت والای سړي ته ادغام جایز دي هغه اول ساکن کې په دوم کې مدغم کړ په پوری په ساره باره ها دین سو ثم هو جی پازب کړی دی ثم خو دغه دی من ثم خفف تخفيف پکښوس په حذف د الف باره حد جنې جوړ شو دی به پوسره په پسې اشد پر ماهیت شیئن باندې طالبان پر ماهیت شیئن باندې اشد یا دغه دې مر ویم هغه دغه دې هغه بل رقم هم پر داغه ځای باندې دی یو بل رقم هم دی طالبانو هغه ویني پر داغه حق باندې پروت اقول زوام ادامه کوي اقول زوام تعریف ان کان کچيري په جميع ذاتيات او هو دا حج تام اما کونو حج ولي بوله حد په لغت کې منع ته ویل کیږي او هو دیم لکونی جاست کېدلو مشتمل پر ذاتیات دي معنی دي د دخول څخه د غیر پی په دک دا سم خبره نه وکړ هغه ما خبره تر دې به او په میر کې بیا در تراش چې ما در تویل ما ولدت چمر الحد وای معنی دا غیار خو مشتمل پر اغه فصل قریب دی ذاتیات چې مشتمل دی دا خدا نه معنا چې په دغه اعتبار معنا راولي ذاتیات څه خو جن سم دی حیوان ناطق دغه معنی د اغیار څخه د حیوان لفظ دی ذاتی دی په یواز بنا چک معنی د اغیار څخه دا غي دی کنه اته ذاتیات ذکر کړي و اما کونو تام چې وي فلکون الجميع ذاتيات مذکور دی پی په دکی تا مې زکه بوي په میر کې به بیا پاشو کې دا راځ چې مور ول حد ورته وایي ولی خدای مشتمل پر فصل قریب باندې دی فصل قریب معنی دا غیار است دی نو د مور ول د په دغه حد وایي خدای معنی او ان کان کچیر دا تعریف په باج ذاتیات او هو دا حج ناقص اما کونه حج ولي بولم فلانه دی الاجتماعي مشتمل پر اغه پس دی قریب دی یکون معنی د دخول سدی چې داغه وجه فابل کی ویلې وای امسو و اما کونو چې کېدل دغه دی کونو ناقص دی په دې نقصان مرو ناقص چې باج ذاتيات پد کی اني چاغه جنس قریب دی هغه نست پی پد کی دا خلاص دویما شد پر داماهیت شی ان باندې پر سره قولو على ماهیت شیء اه یخرج وزي به په دغه باندې رسم ولانه دا رسم لا يدل دلت نکی پر ماهیت شي بل پر عرضیات یې کی فإن قيل كچا اعتراض وکي حق خو معرف او دا قول قول دال دا یا تعریف حق په خپل معرب ته ویل کیږي ولې حق سمانا تعریف په ذاتیات تعریف په ذاتیات دا معرب نه دی د دغه معرب او د تعریف تعریف کې راته وکی په دې قول دال علی ماهیت شیء په دې کې تعریف راته ولا يجوز ندروا تعریف د معرب نه دی روا والا کرواش يلزم لازم به تسلسل مختصلسل براج طالبان ولی حق په خپل معرف دي تا په دغه تعریف راته وکي قول دال على ماهیت شيء دا قول دال وس د حد بیا معرف نو چې هغه حد معرف او هغه تعریف وشتي دا قول دال معرف دي دا تعریف وایي د دې تعریف په بیا په دې وکم د دې قول دال على ماهیت شيء په پوری چې ما يحمل على الشيء لافاده تصوره هغه به بیا دغه معرف نو چې دغه معرف تعریف وشتي هغه ما يحمل على الشيء لافاده تصوره هغه بیا بل تعریف وای داغه تعریف په نور الفاظو کما هغه بیا معرف دی هغه بل غواړي نو تسلسل براش طالبان نو تعریف ته تعریف ناروا دي تا ولي کړی دي خلاصم مش تسلسل ولی حد د حد دا دا سوا دا خلاص سوا جواب ورکړي قلنا موږ وایو لا نم نم نم لزوم د تسلسل ولی حد د حد عین حد حد د حد دا عین حد دی طالبانو د دې حد حد دغه دی چې قولم دانو علامه یې شجل دا بیا چې بل حد غواړي عین دغه دی بل نه غواړي دا د حد حد عین دا هغه حد د پاره د صحت بل نه غواړي کمال لکچی ان وجود د وجود عین وجود دی طالبان دا خبره کستی په یاد په د میزان کې ما تفصیلا درته وکړ هلته بیا خبره په مفهوم کې و والمفهوم لره مفهوم پیدا کیږي نو بار د مفهوم د مفهوم عین مفهوم دی لکه وجود د وجود چې عین وجود دی هلته هم دا غمرول مشبابه وګرځاو دلته چې دا حد د حد عین حد دی د دې مشبابه هم دغه کی چې وجود د وجود عین وجود دی څنګه وجود د وجود عین وجود دی د مثال لري طالبان چې زه اوس دی وایم چې لا پرواز موجود لا پرواز تی پیجنې خود چې مشهور دی لکه تور توت تی به پوز دی وایم ملا پرواز موجود دا موجودون طالبانو مشتق دي او کمستر دي څوک په جواب راځي مشتق دي نو خبر ملا پرواز می دا موجودون ور حمل کی او دا قانون دی طالبان مشتقیچ پر ارچا حمل کړي داغه مشتقی مبدب یوار پاغه چا پر قائم وي بیا مشتقی پر حمل کیږي نو وجود چې د یې موجودن مبدا ده دا به په ملا پرواز پر قائم وي بیا نو موجودن پر حمل کولای شي تعیدی کنه دی یو چا پر چې ظرف قائم ني ضارب ورته ویلی شي په یو چا پر چې علم قائم ني عالم ورته ویلی شي په یو چا پر چې طلب ني مشتی طالب ورته ویلی یا دا قانون دی چې حمل د مشتقي دا مول الفرع د قیام د نبدی ده نبدا به یوار پر قائم وي بیا مشتقي پر عمل کیږي اشد وجود په بلا پرواز پر قائم دی د هغه وجود په وجه می وس موجودن پر حمل کی وملا پرواز موجودن اوس پښتنه کوم چې هغه وجود چې په ملا پرواز پر قائم وو چې داغه وجود په واجب موجودن پر حمل کوي هغه وجود په خپل معدوم دی که موجود دی کتر اتوا چې معدوم دی او وجود په خپل معدوم دی د معدوم په اعتبار باندې موجودن پر چا حمل کیږي یا نو هغه وجود به یوار خپل موجود وي باره به داغه په اعتبار دغه موجودن پر ملا پرواز عمل کی شنو چې هغه وجود خپل موجود دی فراغ وجود موجود نسم حمل کولی یوار به په وجود پر وجود قائموم وجود پر به یوار وجود قائموم بیا با وجود موجودن بولم آشبی هغه وجود پر بل وجود قائم کی وس پر هغه وجود موجودن حمل کی آشج پر دغه وجود موجودن حمل سود دا وجود په اعتبار دغه وجود خو نو بیا موجود وي پر دا وجود چې موجودن حمل سو په دې وجود پر بیا دا وجود قائم د دغه وجود په وجه موجودن پر دې وجود حمل سو دا وجود خو بیا موجود دی چې موجود سو موجودن دې پر حمل کې په دې وجود پر بیا بل وجود قائم داغه په وجه به پر د موجودن حمل کې هغه وجود به په خپل موجود مشتکی به پر عمل کې بل وجود غوړ دا خپل